بسم الله الرحمن الرحيم باب الذبح قبل الحلق دا کتاب الحج شروع دی او په کتاب الحج کې روایت نمبر 1721 باب نمبر 125 د حج ایام دا شروع دي د حج ټوټل ورځي دا شپږ دي خو که یو سړی په دولسم ذوالحجه باندې را روانيږي نو پنځه ورځې هم دې تیرول شي او کله یو ورځ نوري ساریږي نو بیا شپږ ورځې دي خدا مسائل د اتم ذوالحجه دا د باب نمبر بهسی نه را شروع دي درې ابواب د دې تعلق د اتم ذوالحجې سره وو به د نهم ذوالحجې بیان دا د باب نمبر 85 نه شروع شو نو باب نمبر 85 نه د یوم عرفه حواله سره دا شروع شو او دا تر دا د باب نمبر 100 پوری د نهم ذوالحجې سر حوالی سره دا تیر شو چې پای کې د مزدلفي هغه وقوف هم راته بیا د باب نمبر 101 نه د لسم ذوالحجې حوالې سره چې کوم د حج احکام دي هغه شروع شو په لسم ذوالحجه باندې چې کوم ټوټل افعال هغه بندش ماری نو دا شپږ افعال دي خو به په دې شپږو افعالو کې په دې سلورو افعالو کې بلکې په دریو افعالو کې د احناف په نسبانی ترتیب واجب دی چې هغه رمی دا اول به ذبح دا او به حلق دی او به داغه نه بعد طواف زیارت دی د نورو ائمه په نسبانه ترتیب ضروری نه دی کچا هر یو کار هغه مخ کیو ک بلکې دا سنت عمل دی نو د باب نمبر 101 نه د لسم ذوالحجې حوالې سره دا احکام دا شروع شو چې پای کې د رمی حواله سره بعضی ابواب بیان شو او به دا غي نه بعد زیاتره چې کوم ابواب دي نو دا د قرباني حواله سره دا بیان شو باب الذبح قبل الحلق د دې باب نه امام بخاری دا ذکر کوي چې دا ذبح دا به د حلق نه مخ کې کیږي شپږ افعال دا به په دې ورځ باندې کیږي ما چې څنګه ویلي اول رمیا یعنی د شیطان وشتل کوم چې جمرة العقبه دی بیا د هغې نه بعد ذبح ده بیا د هغې نه بعد حلق دی یا قصر دی بیا د هغې نه بعد طواف زیارت دی د طواف زیارت نه بعد بیا سعی ده او د سعی نه بعد دوباره بیا رجوع الی منا ده منا ته واپس راتګ دی ځکه به په دې نورو ایامو کې بیا جمرات وشتل دي او د نورو ائمه په نسبانه په منا کې د شپې تیرول دا واجب دي د احناف په نسبانه مسنون دي د امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبانی په دې دریو افعالو کې ترتیب دا واجب دی که یو سړی په کې تقدیم تاخیر وک نو داغه په نسبانی په د باندې دم هغه واجب دی دا چې یو سړی قارن وي یا متمتع وي ځکه متمتع او قارن باندې چونکه د شکر دا لازم دی قربانی په لازمه ده نو رمیا ذبح او داغه نبات حلق مفرد چې دی حج افراد چې کوي چونکه پاغه باندې دا هغه خو صرف حج کړي دی کم چې د مکی اوسیدونکو دی او یا د میقات نه دننه چې کوم خلک هغه اوسیږي په حل کې اوسیږي نو هغه خو تش د حج احرام تړلیو هغه خو عمره کړی نه ده نو د دې وجنه په هغه باندې بیا د دم شکر قربانی دا پښته دی نه نو په هغه باندې صرف په دې دوو سيزونو کې ترتیب واجب دی په رمیه کې او په حلق کې او متمتع او قارن باندې په دې درې وانو افعالو کې ترتیب دا واجب دی د نورو ائمه په نسبانی په دې کې د په دې کې صاحبین هم شامل دي امام محمد او امام ابو یوسف او ائمه ثلاثه دارنګ امام بخاری هغه د دې قائل دي چې په دې کې دا ترتیب سنت عمل دی افضل عمل دی که یو سړي اول رمیه وکړه بیا د هغې نه بعد یې حلق وکړ بیا د هغې نه بعد یې ذبحه وکړه نو خیر دی که ترتیب مخکې روستو شو هیڅ پروا نشته په ده باندې دم هغه نه راځي د دې دلیل د دې نورو ائمه کوم چې په دې باب کې دا روایت دا ذکر شوی دي دا غي دلایل دادي خو لیکن امام ابو حنیفه رحمه الله داغه دلیل یو خو د امام ابو حنیفه رحمه الله غا تقریبا په هر مسله کې داغه دلیل هغه د قران آیاتونه نو قران کې یو خو په سوره بقره کې دا وایي چې ولا تحلقوا رؤوسکم حتا یبلغ الهدی محله سر به تراغه نخره ترسو پوری چې قربانی اغزه د حلالې ته اون رسی مطلب دا دی چې اول قربانی وشي بیا داغې نه بعد به حلق کې قران ښکارا منع کړی دا دارنګي سوره حج کې په په آیت نمبر 28 کې او په 29 کې دا ترتیب د حج د افعال او دا ذکر شوی دی آیت نمبر 28 کې وایي چې ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام د الله نوم پاغه چارپیانو باندې واخلي یعنی اول ذبح ده ثم ليقضوا تفسهم او بیا دی لری کی د ځان نه غخيري مطلب دا دی د دین حلق مراد اخلي چې سر اخري نو حلق ثم او دا ثم دا حرف دلالت په دی باندې کوي چې بیا به دا کار کوي یعنی اول به قربانیو کی او به دا غي نه بعد به دا کار کوي او دا غي نه بعد چې دین ول یتوفو بالبیت العتیق طواف د بیت الله دا به دا غي نه بعد کوي امام ابو حنیفه رحمه الله هغه د دینه استدلال کوي کوم چې په دې باب کې دا روایت دي نو دا غي نه هغه دا جواب کوي چې اصل کې دا د د حج د فرضیت نه بعد د نبی له صلوات والسلام لومبنه حج دی نو کله چې په اسلام کې په نور ډیر مثالونه دي د دې چې کله چې شریعت په ابتدا کې یو حکم هغه ورکی نو چونکه لا خلک داغه سره عادت نه نو پای کې خامخا د خلکو نه مخکې وروستووالی هغه کېدای شي. بله دا ده په دې ځای کې چې د خلکو دا تپوسونه کړي دي نو دوی ته اول د حج طریقه ښودل شوې ده صحابه ته چې تاسو بړمبه رمی کوي به بدغې نه بعد صبح کوي دغې نه بعد به حلق کوي یا قصر به کوي دغې نه بعد به طواف زیارت کوي خو چونکه د یو لاک څه د پاسه صحابه کرام دي غنه مجمع ده لوډ سپیکر شته دی نه او داسې پوره انتظامات هغه کیږي نه نو د دې وجنه د صحابه کرامو د تپوسونه چې شوي دي چې مثلا یو راغلی دی ناغوي چې ما طواف زیارت د رمې نمخ کې کړي دي بل وې ما سر خرول چې دینو دا د ذبح نمخ کې کړي دي بل چې دی نو هغه وی چې ما ذبحه د شیطان د اشتلو نه مخکې کړې ده نو د دې د تپوسونه دلالت په دې باندې کوي که چرته دا ترتیب په دې کې ضروری نه وي نو دې دا تپوسونه بیا ولې کړې دي خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په دې باندې او هر یو ته ویلي دي چې افعل ولا حرج ټیک ته بدغه کوا او پتا باندې هیڅ ګناه نشته یعنی هیڅ دم در باندې ناراضي نو دا ځکه چې دا ابتدا وه او په دغه وخت کې شریعت دومره رخصت ورکوي ځکه که بالکل په لومبنۍ ورځ باندې په هغې دغه راوستې وي نو دا به ډېر زیات حرج راغلی وي خلک به په ډېره تنګسیا کې واقع شوي وي البته اوس اوس خو د مخکې نه یو یو عمل هغه روان دی نو که یو سړی اوس پای کې تقدیم تاخیر کوي نو دا یاد ساته امام ابو حنیفه وی چې په هغه باندې به دم هغه لازم راځي خو د نورو ائمه په نسبت باندې هغه دا وی چې نه هیڅ دم هغه په نشته او په دې کې ترتیب افضل دی سنت عمل دی د دغه ترتیب خیال ساتل پکار دی او نور کو سړی نمخ کې رستواله وشو نو پاغه باندې هیڅ صدم هغه ناراضي باب الذبح قبل الحلق ذبح کول مخکی د سر د خریلونه حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب حدثنا هشام اخبرنا منصور بن زازان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل ان يذبح ونحوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو کړی شه دا غچا په باره کې چې هغه سر اخرو مخکې د ذبح کولو نه سر یې اول خریو حالانکه هغه د ذبح نه بعد دی په دې کې اصل کې علما د د دې هر یو لفظ نه یو یو ټکی راغسته دی یا د دې حلق په شان مطلب هغه سر لنډ ک سر قصر ک ویختی کټ کړل او لا ذبح کړي نه دا فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمای لا حرج هیڅ حرج نشتا هیڅ تنگسیا په نشتا یعنی هیڅ ګنا په نشتا لا حرج هیڅ ګنا په نشتا یعنی سو صدم وغیرہ په نشتا حدثنا احمد بن یونس اخبرنا ابو بکر عن عبد العزيز ابن رفع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم یو تند الله پیغمبر ته ویلي چې زرتو قبل ان ارمیا زرتو یعنی ما طواف زیارت وک کم چې فرضي طواف ته مخکې درم یې کولونه رمې لا کړې مینه دا او طواف زیارت مې مخکې وک نو قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمای لا حرج هیڅ حرج نشتا هیڅ ګنا نشتا قال حلقت د دین مخ کې بل حج د پیغمبر په سره ملګرتیا کې شوی نه دی دا ډومبه حج دی د دې وجنه دا خبره یقیني ده چې د خلکو نه به مخکې والی رستو والی کیږي بل ویلی حلقت قبل ان اذبح ما سرو خرو مخکې د قرباني کولو نه قال لا حرج از ګنا نشتا قال ذبحت بل ویلی چې ما ذبح وکړه مخکې د شیطان د وشتونه قال وی ویلی لا حرج از ګنا نشتا وقال عبد الرحیم الرازی عن ابن خسيم أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس نه مختلف سندونو سره دا روایت دارازي وقال القاسم ابن يحيى حدثني ابن خثيم عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عفان أراه عن وهيب حدثنا ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضی الله عنهما عن النبي صلی الله علیه وسلم دا روایت د عطا ابن ابي رباح نه هم دی او د سعید ابن جبیر نه هم دی او دا د جابر ابن عبد الله نه هم دی وقال حماد عن قيس ابن سعد وعباد ابن منصور عن عطاء عن جابر رضی الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم یعنی خ کافی متابعات شتا حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو شو نو یو تن ویلی چې رمیتو بعد ما امسیتو په لسم ذل حج باندې د رمي وخت دا خود د سار د نور راختو نه بعد شروع کیږي او افضل خدا د چې سړی د دغه نمخ کیولی د د نور د زوال نمخ کیولی خو بهر حال د بل سحر پورې لکه دا جایز دی چي د يو سهار نه تر د بل سهاره پوري او د ماښام نه بعد اشتلم جائز دي اګر چي افضل نه ده یو صحابي ویل چې رمیت با بعد ما امسیتو ما رمي وکړه بعد ما امسیتو د ماخام نه بعد ماخام شویو او ما داغه نه بعد رمي وکړه فقال نو وی ویل لا حرج هیڅ ګنا نشتا بل ویل حلقت قبل ان انحرا ما سر د قرباني نه مخکې خرولې دي حالانکه دا غینه بعد خریل پکار دي نو فقال لا حرج اس ګنا نشتا حدثنا عبدان اخبرني ابي عن شعبه عن قيس ابن مسلم عن طارق ابن شهاب عن ابي موسى رضي الله عنه قال دا روایت مخکې تیر شوی د ابو موسی اشعری ابو موسی اشعری څنګه چې علی رضی الله تعالی عنہ د یمن راغلیو ابو موسی اشعری دیم د یمن نه راغلیو چونکه دی ته دی دا غزې نه ډایرک راغلیو نو دی ته خو پته نه و چې نبی له صلوات والسلام څنګه احرام تړلې دی نو دوان ویل چې بد الله پیغمبر څنګه احرام تړلې زمنګ ماغه سي احرام دی په دې باندې امام بخاری بابم تړلیو ک احلال النبي صلی الله علیه وسلم فی زمن النبي صلی الله علیه وسلم د نبی علیه الصلاة والسلام د احرام پشان احرام تړل په هغه زمانہ کې نو علی رضی الله تعالی عنہ د ځان سره قرباني راوستي وا او د ابو موسی شعری سره قرباني نه وا نو علی رضی الله تعالی عنہ ته ویل چې ته احرام نموزه اغم قرانو ک او موسی شری ته ویل چې دغه وکا هغه ته ویل تا سره چونکه قرباني شته دی نه نو تا ول عمره وکاو به دا غې نه بعد ځان د احرام نه وباسو چې کله د حج ورځ رالی نو بیا به ته دوباره بل احرام واچي نو عن ابي موسى رضی الله عنه د ابو موسی شری رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته غوي چې قدمت علی رسول الله صلی الله علیه وسلم زرال مد الله پیغمبر لا د د حج اراده کړې ده دلته مراد احجج ته یعنی تا د حج اراده کړې ده او احرام دې تړلې دی نو قلت ما تو ویل نعم او ما د حج احرام تړلې دی قال وی ویلې بما اهللتا تا څنګه احرام تړلې دی ان نیت دې سو نیت څنګه تړلې دی قلت نو ابو موسی شری وی چې ما او تو ویلی چې لبیک به احلال ک احلال النبی صلی الله علیه وسلم ما په هغه احرام आवाज بلند کړي دي څنګه چې نبی له صلوات والسلام احرام تړلې دي یعنی د پیغمبر چې سنیت ته وغه چې په کوم نیت باندې احرام تړلې دي نو ما په مغه نیت باندې احرام تړلې دي او आवाज می بلند کړي دي قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل او ورسره دا ته پوسم کړیو مخکې دا روایت تیر شوی 1559 کې او ته پوسې ته دا کړیو چې هل معک من هدین چې تا سره قربانی شته ابو موسی او ته ویلو چې نه ما سره قربانی نشته نو قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای احسنت خدی کړی دي چې زداغه سي نیت تکړه دي انطلق خه اوس لاړ شه فطف بالبيت د بیت الله طواف وکا وبالصفا والمروه او د صفا مروه سعی وکا یعنی عمره دی ادا کا مقصد یې دا ابو موسی شعری هغه هم دغه څه وکړل چې عمره پوره کړه نو ثم اتيت امراه من نساء بني قيس او بیا زرالما امرأة یو زنانه ته من نساء بنی قیس چې هغه د بنو قیس د زنانه وا او دا یو محرم زنانه ده د رشتہ دار ده چې او د د محارمونه ده بیا زرا لما یو یو خپلی د خپلوانو نه یو زنانه ته د زنانو د بنو قیس نه بنو قیس د دغه قبیله ده د ابو موسی شعری نو ففلت راسی نو هغه زما سر وکته مخکې تیر شوی وو چې زما سر یې وینځه هغه کمنس ک نو هغه زما سر وکته هغه وینځه کمنځي ک او دا مطلب دا دی زه د احرام د غالت نووتم او یا د غې نه بعد سر خریلې دی یا سر تقصیری کړي دی کټ کړي دی ثم اهللت بالحج او بیا ما احرام تړ د حج کله چې د حج ورسی اغرالی خ ابو موسی شاری وی فكنت افتي به الناس نو مزه چې ما به فتوا ورکوله په دې حج تمتع باندې خلکو ته تر کومه پوری حتی خلافت عمر تر د خلافت د عمر رضی الله تعالی عنہ پوری چې مانه بچا ته پوسوک چې آیا حج تمتع هغه جایز دی نو ما بوته ویل او بالکل جایز دی ځکه چې ما په خپل حج تمتع کړی دی نو مخکې هغه روایت کې تیر شوی فقدم عمر ولته موږ معنا کړی و چې عمر راغی مطلب دا د عمر رضی الله تعالی عنہ چې خلافت راغی نو ما به فتوی ورکولې په دې حج تمتع باندې خلکو ته تر دې پوري چې خلافت د عمر رضی الله تعالی عنہ راغې نو فذكرته له نو ما حضرت عمر ته دا ذکر ک چې ما په خپل حج تمتع کړې دي نو اصل کې روستو بیا خبره په دی باندې د دې علت موږ مخکې ویلي وو چې په دې کال باندې چې کوم خلکو مثلا د حج احرام تړلی وو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې چا سره قرباني نه و نو پاغي باندې هغه د حج احرام هغه په عمره باندې بدل کړي دي تبدیلی پی کړی دی چه تاسو اول عمره وکړئ بیا د هغې نه بعد به تاسو د حج احرام وتړئ کله چه د حج ورځ یې هغه رالی عمر رضی الله تعالی عنہ بیا وروسته خلق به د حج تمتع نه په دې منې کول د هغې علت منګه ذکر کړو چې بیت الله ټول کال آبادی ځکه هغه ته عمره کول څه ګرانه نه وه څه مشکله نه وه اوس که هر سړی راځي او بس هغه حج تمتع کوي او بس پای کې لکه عمره هغه ځان له ادا کوي بیا د هغې نه بعد حج کوي نو بس خلک به صرف کال کې دغه لږ وخت بیت الله له راځي او نور کال به بیت الله غشړي د مسلمانانو تعداد هم دوره نشته نو عمر رضی الله تعالی عنہ په دغه حکمت باندې بلدا د دې وجنا چې لکه اوس به یو سړی چې بس په کم نیت باندې هغه د میقات نه احرام واچي نو لکه که مثلا د میقات نه احرام چولې د حج نو هغه به صرف حج بکي هغه به خپل احرام د حج هغه په عمره نه بدلی که یو سړی دا غزینه د عمرې په نیت راغلی دی هغه به عمره کوي هغه به عمره کوي، دارنګه یو سړی د قران په نیت راغلی دی نو هغه به بیا په یو احرام کې حج او عمره دواړه کوي، د عمر رضی الله تعالی عنه بله وجه دا وه چې دا تبدیل د یو احرام په بل احرام باندې چې یو سړی د حج په احرام راغلی او هغه به د حج احرام عمره ته بدلی څنګه چې ابو موسی شعری کړی دی. نو عمر رضی الله تعالی عنہ به فرمایل چې بد دا صرف د دغه کال سره خاص و چې په کم کال باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کړی دی یعنی حجۃ الوداع اوس داغي نه بعد به لکه دا تبدیلی دا نه کیږي یو د عمر رضی الله تعالی عنہ مطلب دا دی اوس چې یو سړی په کم دغه باندې په کم نیت باندې راغلی دی دی به هغه کار پوره کوي مقصد یې دا و فذكرته له لیکن نور صحابه با بعد کې هم لکه دا فتوا ورکوله چې نه دا تبديل خیر دی دا جایز دی فذكرته له او دارنګ عمر رضی الله تعالی عنہ به د حج تمتع نه هم دی او حکمت توجه نه خلق منی کول د دې د پاره چې خلق د عمرې د پاره بیت الله لا په نور کال کې هم راځي سفر کوي فقال نو عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل ان ناخذ بکتاب الله که چرته منګه اخلو د الله کتاب خا اخلو د الله کتاب یعنی که منګه د الله کتاب ته ګورو نو فإنه یأمرنا بالتمام نو د الله کتاب موږ ته حکم کوي په پوروالی سره قران وی واتم الحج والعمره لله حج او عمره دا د الله د پاره پوره کوي نو کې یو سړی د حج په احرام راغلی دی هغه به حج پوره کوي دوباره لکه خپل احرام بل احرام ته نشي بدلولې او کې یو سړی د عمرې نیت باندې راغلی دی نو هغه به عمره کوي نو یعنی هغه منس کی د احرام بدلول نشي نو د الله کتاب موږ ته په پوره والي باندې حکم کوي وان ناخذ بسنت رسول الله او کچرته موږ د الله د پیغمبر سنت اخلو یعنی هغه ته موږ ګورو نو فإن رسول الله صلی الله علیه وسلم لم يحل د الله پیغمبر هغه د احرام نه نه دی وته حتا بلغ الهدي محل تر دې پوري چې ورسېدا قرباني زید حلالې تا مطلب دا دی چې هغه قران کړي دی نو کومنګ د الله کتاب ته ګورو نو پای کې مونږ ته د پوروالي حکم کوي نو دی وجنا یو سړی به اوسو د حج احرام هغه په دی بل دغه نه تبدیلی او د الله پیغمبر قران کړي دی نو عمر رضی الله تعالی نو مطلب دا دی یو خداو چی حج تمتع د حکمت د وجنا خلق بانی وقتی تور یو پابندی لګولې و او دویمه دا چې اوس لکه غ تبديل دا نشي کېدی یو سړی راغله د حج احرام تړلې دي نو هغه باغه پوره کوي دا نه چې هغه غ عمره ته واړي مقصد دا او د خبرې او دغه چې کوم دا تبديل به دا صرف دا یو کال سره خاصو اوس یو سړی نشي کولای باب من لبد راسه عند الاحرام وحلقه چا چې تلبید او تلبید مخ کې تیر شوی یو سړی هغه د خپل ویخته سفر وګدي او هغه خپل ویخته په سم مثلا په جیل باندې لکه نن د دې مثال جیل دی په جیل باندې ویخته کلک کی یا په دسی تیلو باندې ویخته کلک کی چې بس هغه ویخته هغه کلک پاتې شي عند الاحرام د احرام د اچولو په وخت کې تلبی دی کړی سر کلک کړی وحلقه او غا بیا سر اخري نو په دې روایت کې د سر د خریلو ذکر نه دی راغلی صرف د نبی علی سلام د تلبیت خبر راغلی د چاغو ویخته هغه یو ځای کړي او هغه کلک کړي نو په تلبيت کی سر کمول هغه ممکن نه ده قصر ممکن نه دی ځکه چې ته یخته کلک کړي نو ته به پای کې لکه ویخته څنګه کټ کی ای کې حلق هغه غي سره لازم ملزوم دی نو په عبارت النس کې نشته د اشاره النس ناغه حلق هغه معلومیږي حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصه رضي الله عنهم انها قالت حفصی نبی علیه السلام ته وی چې اې د الله پیغمبره ما شان الناس حلو څه حال دی د خلکو چې هغه د احرام نه وتل حلو بعمره چې هغه په عمره ادا کولو سره د احرام نه وتل ولم تحلل او تاسو اونو وتی انت من عمرتک د خپل عمرې نه یعنی عمره مکړه لیکن تاسو د احرام د پابندیانو نو نو وتی احرام هم نه دی ایسته قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل چې انی لبت تراسی ما اغه خپل ویخته اغه کلک کړی دی اغه می یو ځای کړی دی وقلت هدیه یو خو دغه وجه ده او دویمه وجه چې ما پټه چولې ده هدی خپل قربانې ته عند الاحلال په وخت د د احرام پرانیستلو کی چې یو سړی د احرام د پابندیانو نه وځي نو دواړه کولی شي په وخت د د احرام نه په وتلو کې قایو خو په دې کې امام بخاری دا ثابتې چې حلق او تقصیر دواړه دي خو حلق افضل دی او داغي وجه منګه د قران په درس کې په سوره فتح کې مونږ ذکر کوو چې نبی له صلوات و سلام د د محلقینو د پاره درې ځله دعا کړې ده او مقصرین هغه بیا په سلورم ځل باندې یاد کړې دي یا په بعضی نورو روایتو کې چې محلقینی د یو نه زیات ځل یاد کړې دي او مقصرین صحابه او هغه لخمه ور کړې ده په دعا کې چې دا الله پیغمبر دام په دعا کې شامل کا چا چې سر لند کړي دي او ویختی صرف کټ کړی دي دا غي وجه منګه دا ذکر کو چې عربو سر خریل لکه دا باغی یو رسم ګرځیدلو سر خریل باغی عار غنل عیب به غنل نو چا چې رسم مات ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغیتا دعا کړې ده درې ځله او دا دعا کړې ده دوانه جایز دي باب الحلق والتقصير عند الاحلال بل په عند الاحلال کې امام بخاری دې تدام دام وای چې لکه دا هم د د حج د افعالنا دا شامل دی حلق او تقصیر ټیک دا چې دا یو علامت هم دی د د احرام نه د وتلو د پاره ځکه وجه دا د شریعت هر انسان ته ویلې وي چې به ته د احرام نه وځه او هر سړي له اجازت ورکړې وي چې به تاسو د احرام نه وځئ نو چا به یو طریقه اختیارول او چا به بل طریقه اختیارول شریعت ته یو اسانه طریقه خو دله نارینه او زنانه دواړو ته خو د نارینه د پاره حلق او قصر دواړه دي او د زنانو د پاره صرف قصر دی چې د یوې ګوتې برابر ویخته بل کدی کټکې قلګ د یوی ګوتې نه به لږ سیوا کټ کړئ د دې لپاره چې لکه د ټول سر نه هغه د ویختو کټ کول هغه راشي د امام ابو حنیفه رحم الله په نسبت باندې چې کم اس کم لکه دا ستاد ویختو هغه سلورم ایسي چې سلورم ایسي اخته لکه هغه ستا کټ شي د امام شافعي په نسبت باندې هغه وی چې بس صرف درې ویخته هغه د کټ کړل بس په دې باندې هغه اطلاق د قصر هغه کیږي او د امام مالک په نسبانی ک د ټول سرنا لکتا یو شان ویخته هغه کټ نکړل نو د سر اړو لستا احلال هغه شوی نه دی د پوره سر څنګه چې حلق ضروری دی دارنګ قصرم ضروری دی کپای کې یو وختم د نپاتې شو نو احرام هغه نه کولاویږي او د صاحبینو په نسبانه کم اس کم لکه د نیم سر حلق لکه دا ضروری دی او د نیم سر چې د قصر هغه دا ضروری دی امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبانی د ربع راس د سر سلورم ایسه چې کم اس کم لکه دا وی یعنی چې ټول وخت راغون کی چې هغه کم اس کم لکه د سر سلورم ایسه هغه جوړیږي کم چې هغه په مسح د د د ویختو کی کوم اختلاف ته نو هغه اختلاف لکه هغه دلته هم دی باب الحلق والتقصير عند الاحلال او حلق اصل کې هغه د دوو وجو نه افضل دی یو دا چې په حلق سره لکه خو صفائی هغه کیږي د دین بعد چونکه انسان طواف زیارت لذي نو چې دربار د رب العزت تعذيري کوي چې سمره لکه د خیرونه د صفا شوي وي چې څومره د صفه لاړ شي نو دومره خدا دویمه دا ده چې په قصر سره د د سړی پته نه لګي چې یاره د آیا حج کړم دی کنه په حلق سره لکه دا غې نه ډیر ورځې بعد پورې یو سړی ته پته لګي چې رده د الله د کور نه راغلي د الله د دربار نه راغلي دی نو د دې وجه نه حلق د دې وجه افضل دی حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب ابن ابي حمزه قال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته او بل پدې کې دا یو خبره ده چې یو سړی د حج مثلا عمره وکړه نو د عمرې چې کوم افعال دي نو هغه دغه دی چې د بیت الله نه طواف کی او دا غینه بعد صفا مروه سعی وکي نو چې یو سړی به دغه افعال وکړل طواف وک او سعی وکړه نو دی اوس خپل سر په خپلم خریل شي او بل لم خریل شي بعض خلک دا وی چې را دی خو په حالت احرام کې دی نه نه بس هغه د عمرې افعال پوره شو دارنګ یو سړی رمی وکړه ذبح وکړه نو بد د دین بعد د حلق کولی شي نو ځان له پخپلم کولی شي او بلې مل کولی شي هو البته که یو سړی بل سر خري او داغه لا د عمرې افعال یا د حج افعال لا پوره نه دي بعضی نیم فعل ته پاتې دي نو د آیات ساته ک چاله سر خري نو پاغه باندې دم لازم دي او دا چا چې ول سر خریلې دی اگر که د خپل افعال پوره دي نو دی به صدقه ور کوي د باندې اگر چې دم نشته لیکن دی به صدقه ور کوي او نور باقی مانده یو بل سر وغیرہ غخریل شي یو بل کټ کول شي په دې کې څه پابندي نشته حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب بن ابي حمزه قال نافع صحابه کرام ته ویل مقصرین اې د الله پیغمبره هغه سر لنډون کی او سر کټکون کی هغه په خپل دعا کې شامل کړي یا رسول الله د الله پیغمبره نبی علیہ السلام بیا او فرمایل اللهم ارحم المحلقین اے الله رحم وکي په غسر خرون کو بانی قالو صحابه بو ویل چې ول مقصرین او مقصرین باندې د الله رحم وکي دام په دعا کې شامل کړي نو قالا او په څلورم ځل باندې والمقصرين هغه سر کټ کوونکو باندې حدثنا عياش بن الوليد حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عمارة بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه په روایتو کې د ابو زرعه دا اصل کې دوه کسان راځي یو د ابو هريره شاګرد دی یو د ابو هريره شاګرد دی او بل چې دین او بل د امام بخاری او د امام مسلم داغي هم عصر دی دا چې کوم د ابو هريره شاګرد دی نو دا تابعی دی او کوم چې دغه د امام بخاری او د امام مسلم چې کوم هم عصر دی نو دا موږ چې کوم قول وایو اذا رايت الرجل ينتقص من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فاعلم انه زنديق نو دغه د امام بخاری او د امام مسلم چې کوم هم عصر دی دا دغه قول دی المتوفى 264 هجری دا دغه قول دی د دې وجنه دا خبره چې ابو زرعه دا د امام بخاری او د امام مسلم د استادانو استاد دی نو دا یاد ساته دا خبره دا درسته نه ده دا هغه د ابو زرعه دی خو لیکن هغه قول د ده نه دی دا ابو زرعه دا د د ابو هريره شاګرد دی د دې ابو زرعه د د نوم دی د د نوم دی عبدالرحمن د د نومونو کې مختلف د غرازي ابو زرعه ابن عمر ابن جرير ابن عمر ابن جرير البجلي الكوفي او دا تابعي دی دا تابعی دی هر چی هغه بل ابو زرعه دی نو هغه بل ابو زرعه هغه د امام بخاری هم عصر دی او د امام مسلم هم عصر دی د چا قول چې منګه د صحابه په دغه فضیلت کې ذکر کوو ان ابي هريره رضی الله عنه قال د دې وجنه کونیت چونکی یو شان دی نو دې وجنه لیکن فرق په دوانو کې دی خفیفتان الی الرحمن دا دا غ روایت کې هم راځي او دغه چې دی نو د ابو زرعه ابن عمر ابن جریر ابن عبد الله البجلی الکوفی او دا تابعی دی د علی رضی الله تعالی عنہ سره هم ملاقات شوه دی حدثنا عبد الله ابن محمد بن اسماء حدثنا جويريه بن اسماء عن نافع ان عبد الله قال عبد الله ابن عمر فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر خریلو وطائفه من اصحابه او د صحابون یو ډلې سر خریلو وقصر بعضهم او بعضی صحابو اغي غسر اغي لند کړي دي حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن الحسن ابن مسلم عن طاووس ان ابن عباس ان معاویه رضی الله عنهم قال د معاویه رضی الله تعالی عنہ نه دا روایت ته چې قصرت عن رسول الله صلی الله علیه وسلم بمشقس نبی ما د نبی له صلوات والسلام سر لند کړو بمشقس په کینچی باندې او یا د د نیزی په پاغه سر باندې بمشقسن زکاغه تیروي نو پای باندې علما غسر هغه خریلیو د دې روایت باره کې دا راځي چې دا د حدیث د کلنې دی ځکه وجه دا ده چې په دې کې راځي چې ما د نبی له صلوات والسلام سر لند کړي دی او مخکې دا تیر شو په دې لومبني روایت کې چې نبی رسول الله خو په حج کې سر خرې لیدي او په دې کې معاویه وی چې ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر لند کړي دي تقصیر می کړي دي نو بازی وی چې دا د فتح مکی نه بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جعرانی نه چې کومه عمره کړي دا د شپې نو دا اصل کې داغه واقع ده په هغه وخت کې معاویه اسلام راوړی دی او بعضی وی چې معاویه رضی الله تعالی عنہ داغه نه مخ کې د فتح مکی نه مخکې د اسلام راوړې دي او نبی رسول الله والسلام چې په هغه وخت کې کوم عمره کړې ده نو معاویه رضی الله تعالی عنہ لپای کې سر چې دین او اغه ولا قصر کړی دی او بل دا چې کله یو سړی نوې نوې هغه دایره د اسلام ته غره ووړي نو عام طور باندې سړی چې کوم دا نوې ملګری نو د تاول ډیره توجه کوي نو دا په د باندې د دلجوې د پاره چیرې د اسلام تراشی او اسلام باندې مزید کلک شي باب تقصیر المتمتع بعد العمره په دې کې دا وی چې کوم متمتع وي نو د عمرې د ادا کولو نه بعد هغه له سر لنډول هغه په کاري ځکه عام طور باندې خلک چې هم دغه لرازي حج لرازي نو د حج په دی ایامو کې لکه نږدې ډیر ورسی نو چې د سر په عمره کې اوخري نو بس به لکه د حج هغه ورځو ته ورځي کمی وي نو لکه لا سر ویختی لا نه راختی او دغه نه دوه ورځې بعد بیا سر خرول وی نو دی وجنه امام بخاری دا وی چې خدا دا چې یو سړی حج تمتع اغه لراغله دی چې د عمرې نه بعد د سر قصر کی نو زاغ په سر باندې به ویختی به چکل د حج کی نو په لسم ذوالحجه باندې به حلق دیو کی باب تقصیر المتمتع بعد العمره متمتع له پکار دی چې هغه سر لند کی پس د عمره نه حدثنا محمد بن ابي بكر حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى موسى بن عقبه اخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكه نبي عليه الصلاه والسلام چې کله مکه تراغه که یو سړی حلق کوي حلق هم جایز دی د دینه باب باد کی دا چې باد کی کوم باب دی پدې کې د طواف زیارت د غي بیان دی ان شاء الله تعالی غو بل درس کې وایو واخر دعوانا الحمدلله